حلیمې سعدیه فرمایي چې په لاره کې روان دا هغه وختونه دي چې زموږ قبیله کې ډیره سخته وچکالي وه چې موږ ځان سره هیڅ شی نه درلودل په دې سفر کې ما سره زما خاوند و زه په خپله وم او زما یو ماشوم و چې د ډیرې سختې جړا نه ما شپې په ویښه باندې تیرولې زما په بدن کې شودې نه وې چې هغه ته یې ورکړم موږ سره یوه اوښه وه چې هغه هم شودې نه کولې چې د ولږې موږ البته ناقراره وو او موږ سره یو خر و چې هغه د ډیر ضعف او د عاجزي نه په لاره نشه تلای نورې قبیلې ښځې زما نه مخکې روانې وې او زه ورپسې روانه وم حلیمه سعدیه فرمایی چې موږ راورسېدلو مکې مکرمې ته چې کله مکې مکرمې ته راورسېدلو نو ګرځېدلو تر څو ځان ته ماشومان پیدا کړو او ځان سره ویسو هغوی ته شیدې ورکړو او د هغوی په مقابل کې د دوی د پلرونو نه موږ پیسې او اجرت واخلو ټولې ښځې ګرځېدلې زه هم ګرځېدلم هر چا ځان ته یو یو ماشوم پیدا کو خو دا کوم ماشوم چې ما سره په غېږ کې دی د خپل زوی مې دې دومره سخت جړل چې د ولږې د لاسه یې ما شپې په ویښه تېرولې او ما سره څه شودې هم نه وې چې دې ته یې ورکړم ټولو ځان ته ماشوم پیدا که خو ما پیدا نه که په درنو اوریدونکو د خپرونې په دې وخت کې به راشو یوې لنډې دمې ته د دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري په دې هیله چې تاسې زموږ ملتیا وکړئ تر دې دمه تاسې زموږ ملتیا کړي حلیمه سعدیه وایي چې ټولو ښځو ځان سره ماشومان پیدا کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د هغه ماشومانو په قطار کې ایښی و داسې لکه سپوږمۍ غوندې ځلیده خو هره ښځه به چې راغله پوښتنه به یې وکړه چې دا څوک دی د چا زوی دی چې کله به خبر شو چې دا یتیم دی نو د هغه د اخیستلو نه به لاس واخیسته یعنې هغه به یې نه اخیستو دا به ویلې چې کله دا یتیم دی پلار نه لري نو که دا موږ سره ځان سره بوزو او شوبې ورکړو د دې په مقابل کې به موږ ته څوک پیسې راکړي ځکه دا پلار نه لري ټول ماشومان چې هلته راوړ شوي وو هر یو ځان سره یو یو ماشوم بوته خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چا وانه خسته پیغمبر پاتې شو ځکه چې ټول خبر و چې دا یتیم دی نو یتیم ځان سره چا نه بوه حلیمه سعدیه فرمایی چې ټولو ځان سره ماشومان بوتله خو ما ماشوم پیدا نه که په پیغمبر باندې هم زه څو ځلې تیر شوم خو چې کله زه هم خبره شوم چې دا یتیم دی ما هم وانه خسته لاړو چې کله بیرته روان شو په لاره کې خپل خاوند ته ما ویلې چې زما خاونده دلته ما ته ځان ډیر بد ښکاري چې هرې ښځې ځان سره ماشوم وړی او ما او تا بې ماشومه روان یو د خپل کلي او قبیلې ته قسم په ذات د خدای زه بیرته ګرځم هغه یتیم ماشوم ځان سره راپورته کوم راوړمی چې کله دا خبره ما خپل خاوند ته وکړه حلیمې سادیه فرمایی زما خاوند په دې خبره کې هم زما سره موافق شه بیرته راوګرځېدلو راغلم چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام لکه سپوږمۍ غوندې ځلیږي او هلته ایښی دی ما راپورته که خپل غیږ کې مې واخیست چې کله پیغمبر علیه الصلاة وسلام چې کله محمد ما په خپل غیږ کې راواخیسته په مجرد راخیستلو د پیغمبر سره زما په بدن کې دومره شیدې پیدا شوې چې رسول الله هم وخوړلې هغه هم ویده شه او هغه زما بچی چې تل لپاره به هغه ژړلې او د هغه د ولږې او د ژړا نه شپې ما په ویښه تېرولې هغه هم وسکلې هغه هم موړ شه او هغه زموږ اوښه چې هغه به قطره شیدې نه کولې چې کله به ورغلو د شودو دپاره چې څومره به مو ولشلې موږ به هم وسکلې زموږ قبیلې به هم وسکلې نه خلاصېدلې او هغه زموږ خر چې په لاره کې نه شتلی هغه دومره تیز شوی و چې د ټولو قبیلو نه په سر سر کې را روان و دا ټول د چا د برکته دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د برکته حلیمې سعدیه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ځان سره بوت چې کله خپل کلي او قبیلې ته ورسېدلو زمونږ کلی ډیر سخت وچکالي ځپلی و نه شین بوټی پیدا کېده او نه ګیاه پیدا کېدله خو چې کله به زما چوپان زما مالونه بوتله د هغه سر به وریځه راغله هلته به باران وشه او هلته به ګیا شنه شوه هغه مال به وخوړله او ماړه به بیرته کور ته راغله اما د نورو دپاره دا کار نه و دا ټول د چا برکت و د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم برکت و چې کله پیغمبر علیه السلام د دوه کلونه بره شه حلیمې سعدیې را روان که چې خپل مور ته یې راولي مکې مکرمې ته او دا یې په زړه کې و چې زه به بیا یم خو مور ته به وایم چې دا ماشوم بیرته ماته راکه چې کم برکات او کم انوار حلیمې سعدیې د رسول الله په وجود کې لیدلي ول نه غوښتل چې د هغه فراق کې او د هغه نه لرې ژوند وکړي رای وسته کعبې ته مکې مکرمې ته او مور ته ویلې چې دا بیرته ماته راکړه رسول الله خپل مور ولیدله او حلیمې سعدیې بیرته ځان سره بوته بني سعد ته ورځې تیریدلې چې کله پیغمبر علیه السلام عمر د څلور کلو نه بره کیږي دلته پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حلیمې د سعدیې حلیمې سعدیې کور نه بهر ماشومانو سره لوبې کوي چې جبرائیل علیه الصلاة والسلام راځي رسول الله څملایي په ځمکه باندې او د هغه سینه څیري او د هغه زړه را اوباسي جبرائیل سره یو د زرین تشت دی په هغه کې زمزم اوبه دي او د رسول الله زړه په هغه کې وینځي او لږ وینه ترې لرې کوي دا ورته وایي چې دا ستا په وجود کې دا وینه دا یوه لښته ده د شیطان بیرته د رسول الله زړه د رسول الله په سینه کیږدي او د رسول الله سینه ګنډي چې کله ماشومان دا حالت ویني په منډه ځي حلیمې سعدیې کور ته حلیمې سعدیې ته فرمایي قد قتل محمد محمد ووژلی شو حلیمې سعدیه چې ډیره سخته ویریدلې راووځي ویني چې د رسول الله په رنګ کې صرف لږ غوندې ویره او زیړوالی دی نور څه نشته حضرت انس چې د رسول الله خادم ولس کاله هغه فرمایي چې هغه عملیات چې جبرائیل علیه السلام رسول الله ته کړی او د هغه په ماشومتوب کې د هغه هغه ځای ما د رسول الله په سینه کې لیدلی و حلیمه سعدیه چې دا حالت ویني ډیر سخت ویریږي د رسول الله په وجود باندې رسول الله را روانوي راولي یې مکې مکرمې ته او د هغه مور ته سپاري او په فراق د رسول الله کې ډیرې سختې اوښکې تویوي حال دا چې رسول الله ماشوم دی کوم برکات او کوم انوار چې حلیمې سعدیې د رسول الله په وجود کې لیدلي و د هغه په فراق کې ژوند نشو کولی اوښکې تویولې او د مکې نه بیرته وګرځېدله رسول الله خپل مور سره ژوند کوي او عبدالمطلب د رسول الله پالنه ډیره زیاته کوي ځکه دا یتیم و چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر شپږ کلو ته رسیږي نو بی بی آمنه سره د عبدالمطلب او د دیو یوه وینځه ده په نامه د ام ایمن دوی روانیږي مدینې منورې طرف ته تر څو د هغه خپل د مړه خاوند زیارت وکړي چې هغه عبدالله دی چې کله مدینې منورې ته رسیږي د مدینې منورې نه بیرته راګرځي یو میاشت هلته تیروي رسول الله عمر شپږ کاله دی د لارې په منځ کې د رسول الله مور ناجوړه کیږي د رسول الله عمر شپږ کاله دی ماشوم دی د لارې په منځ کې یو طرف د لارې بیبي آمنه کینی او بل طرف ته رسول الله ناست دی لاس یې تر زنې د رسول الله مور رسول الله ته نارې وهي یا محمد قرب الیه هی محمده ته ما ته نږدې شه چې کله رسول الله ورنږدې کیږي د هغه مور رسول الله په غیږ کې اخلي او مور وفات کیږي رسول الله عمر شپږ کاله دی چې نه مور شته او نه پلار شته خو د هغه حفاظت او ساتنه او پالنه څوک کوي هغه زموږ رب کوي رسول الله ډیر په مایوسی سره په حسرت سره چې مور هم مړه کیږي د مور د نعمت نه هم ناهیلې کیږي را روانیږي خپل نیکه سره مکې مکرمې طرف ته نه پلار شته او نه مور شته د خپل نیکه سره ژوند کوي چې کله د پیغمبر علیه السلام وسلام عمر اته کلو ته رسیږي نیکه یې د دې فاني دنیا نه سترګې پټوي مخکې دې نه چې عبدالمطلب مړ شي عبدالمطلب د رسول الله سکه تر ابوطالب راغواړي او هغه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې او د پالنې سپارښتنه کوي او ابو طالب هغه کس و هغه تره و چې د رسول الله حمایت یې څلوېښت کاله وکړه او د خپل اولاد نه رسول الله کم نه ګڼه رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر چې دولس کلو ته رسیږي ابو طالب یې ځان سره شام ته وړي د تجارت دپاره د هغه شام په ځمکه کې په هغه وخت کې یو عابد و چې په هغه ځای کې ژوند کوه چې کله دوی هلته رسیږي هغه عابد چې جرجیس نومیږي ټولو ته میلمستیا کوي چې ټولو ته میلمستیا کوي نو ابو طالب ورځي او رسول الله صلی الله علیه وسلم قافله کې پریدي ځکه هغه ماشوم و هغه عابد چې راځي دلته ګوري چې رسول الله نشته دی ویل ټوله میلمستیا تاسې دپاره د هغه د برکت نه ده هغه سردار د کایناتو دی سید المرسلین دی تی پوښتنه کوي چې ته څه پوهیږې وای چې کله تاسې دې غره نه او د دې غونډۍ نه راپورته کېدلی هیڅ لوټه او هیڅ ونه او هیڅ کاڼی نه و چې رسول الله ته سلام نه کوه او ما لیده چې په آسمان کې وریځه وه د رسول الله په سر باندې رسول الله د مر د ګرمي نه ساته او هغه مهر نبوت چې د رسول الله په اوږه کې و هغه ته هم اشاره وکړه او ابو طالب ته دا توصیه کوي چې دا بیرته ته وګرځوه مبادا چې د شام یهودیان رسول الله ته څه آسیب او تکلیف ونه رسوي رسول الله بیرته مکې مکرمې ته رالیږي او مکې مکرمې کې وروسته خپل ژوند کوي انشاءالله وروسته به په نورو خپرونو کې د رسول الله په باقي ژوند باندې هم وغږیږو تل لپاره د الله د وحدانیت نعره د الله د حقانیت نعره د الله د یووالي ناره یې پورته کړې ده الله دې موږ ته هم توفیق راکړي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار باندې روان شو او د هغه نقش قدم تعقیب کړو درنو اوریدونکو دا وه زموږ نننۍ